ویات یا یمنی په نزول کې پس د سورۃ المطففین نا نازل شوه دی مونږ ویلو چې د هر سورۃ شروع کېدو نه مخکې به مونږه پنځه خبرې کوو اول رب د صورت دماغ کی صورت سرا چې دا صورت مخ کی صورت پس ولې راوړې دي سوجدا د سورۃ البقره د سورۃ الفاتحه سرا ربط او تعلق په ډیرو وجو باندې دی زاد آئینا مختصرا یوسو ویما یو دا چهار کلا مخی صورت کی مقاصد اربعه عالیه ذکر کول اثبات د توحید اثبات د رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالآخرت نو سورۃ البقرہ کې دا سلور واړو تفصیل ذکر کړي بے جنا ورپسې راوړو مخکې سورۃ الفاتحه کې سلور مزامین بیان کړو اجمالا مختصرا اثبات توحید اثبات رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې سورۃ البقره کې تفصیل د حمد ذکر کړي په دلایل عقلی او سرا دیو جنا ورپسې وروړو سورۃ الفاتحه کې ویلو الحمدلله نو سورۃ بقره کې باغ حمد باندې دلایل پیش کړي نو دې صورت کې وایي یا ایو الناس عبدو ربکم دلته خاص کوي ربکم نو تخصیص پس د تعمیم نوي اول خلک عام خبره ذکر کی بیا خاص کی دیو جنا ورپسې وروړو مخی صورت کی ویلو رب العالمین دې صورت کې وایي یا ایو الناس عبدو ربکم دیو جنا ور پسې وروړو دارنګي سورې فاتحه کې ویلو الرحمن الرحیم نو دې صورت کې نمونه د رحمانیت او رحیمیت خي دیو جنا ور پسې وروړو نورم ډېر وجې دی غیر المغضوب علیهم نو دلتا صفات مغضوب علیهم ذکر کئی حال تیویلی ولد والین دلتا دائی صفات دی وجنا دا صورت مخ کی بسی روڑو دویم خبره امتیازات د صورت کما خبره دا چې دی صورت کشتا او بل کی نشتا د سورۃ البقره ډیر امتیازات دي او مختصر دا چې دا سورۃ ممتاز دی د نورو سوراتونو نه په اوامر او نواهی باندې ابن العربی ذکر کوي چې په دې سورۃ کې زر اوامر کم چې سورۃ الفاتحه کې اجمالا ذکر شیو نو دې سورۃ کې داغي فرقو تفصیل دی داغي احکام او مثالونه بیانې دا سبل سورۃ کې نشتا سورۃ ممتاز دی په بیان د خباستونو د يهودو باندې چی څنګه خباثتونه د یهودو په دی صورت کی شته داسی بل کی نشته دارنګي صورت ممتاز دی په واقع د قتل النفس باندې وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا دا واقعا په بل صورت کې نشتا صورت ممتاز دی په واقع د ذبح البقره باندې د غوا واقعه په دې صورت کې دا په بل کې نشتا نورم ډېر وجې دي داوه صورت درېمه خبره داوه د صورت مونږ ویلو هغه مرکز